بله پوښتنه کې که څوک د جمعې لمانځه ته پر پښو لاړ شي پر قدم یې ګناه تویږي نو که څوک پر بایسکل لاړ شي ګناه یې تویږي او که حضراتو بایسکل والا هم دغسې دي پر پښو باندې چې روان یې پر آس پورې که لیرې و په موټر کې ولاړ شي حضراتو دغه قطع د اروبل چې دا مځکه د قطع کړې ده الله پاک ثوابونه ورکړي تنها و تنها په دې اقدامو اړه نه لري که پر پښو باندې ولاړې نو به ستا ګناه تویېږي او که دغسې پر بایسکل لاړې ګناه به دې نه تویي خو مقصد رسول د ځان دی و هغه ځای ته چې هغه جامع مسجد دی حضراتو تنها و تنها خبره په افضلیت کې ده که داسې وي چې ډېر تکلیف نه وي ډېره ستړیا نه وي نو هغه اولا او بهتره طریقه هغه همدغه ده چې پر دا خپلو اقدامو باندې پر دا خپلو پښو باندې تاسې ورسئ حتی دا قدمونه پر لارې دا هم واړه واړه اخلي چې دا قدمونه مو ډېر سي نو دیارکم تکتب آثارکم بني اسلمه یې بلل په مدینه منوره کې یو قوم دی هغه د انصارو دی رضی الله عنهم هغه لرې پراته وه عوالي د مدینې منورې دا اراده یې وکړه چې دلته نږدې راسي د علیه السلام مبارک مسجد شریف ته نږدې دلته مځکه خرڅېدل دې اراده وکړه چې دا به رانسو کورونه به پکښې کې جوړ کړو نو مسجد شریف ته به نږدې یو هر وخت به جماعت ته حاضر یو رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم هغه چې په خبر شوم بیا هغه د دې کلي ته ورغلی دی بیا دې راټول کړه چې ما ته داسې خبره رسېدلې ده چې تاسو غواړئ چې مسجد ته نږدې راسئ دی دغه ورته نعم یا رسول الله صحابه کرام خلاف نه ولا علیه السلام باندې ول د هغه اراده خو مو کړې ده نو علیه السلام مبارک اجازه ورنکړه چې دوی راسي و دا مسجد نبوي شریف ته نږدې کورونه جوړ کړي او دا یې ورته وفرمایل ول دیارکم دیارکم تكتب آثاركم ونسي دا خپل کورونه دغه لرې کورونه هغه محفوظ کړي مه رانږدې کېږي ستاسې هغه قدمونه و هر مانځه ته چې راځي هغه لیکلی کېږي نو حضرات دغه ستړیا ثواب لري دا قطع د مسافت ثواب لري که باشکل والا دی که موټر سایکل والا دی که پر آس باندې سپور سي که په موټر کې ورسي و دغه جامع ته ثوابونه ټوله لري اما افضله طریقه دغه ده چې یو سړی ځوان وي قدرت والا وي ډېره ستړیا نه وي هغه باید پیاده ولاړ سي سپور پر باشکل نه وي والسلام